صحیح شو ځکه په دې کې استعلام دا د یو قوت والا صفت شو اطباق هم د دابل والا شو نو ګور یو طرف ته د ضامر او بل طرف ته د من غالب نو غالب کې غین ډېر غټ ته ضامر کې ضاد ضامر کې ضاد وفخم المطبقه که ټکی پی او که نی ای اعجمه معنی حرف معجم سلا وای چې ټکی پی نو په ټکی چې پی ابس شي شي وا ضاد او اهملا یا په ټکی نشته حرف مهمل دی لوي چې ټکی پی نه کم کم طا او صاد پوشي په یا سلور حروف مطبقه دي دا خډه کوایا نو پیږي وفخم اللام من الجلاله ډکا لام د الله د نوم نه الله نوم کې کوم لام دا به ډکه کله به ډکه من بعد غیر الکسر چې پس د غیر د کسرې نه راغلی یعنی د کسرې نه پس دی راغلی بلکې د سنه پس راغلی یاد فتحین یاد ضمینا والاماله او د امالین پس راغلی ځکه امالی اماله چرته شوی بیا خدا څه شي دي جواز الوجهین د پکې یا پکې باریک ته لکه ناره الله کی ایمالی نه پسو کنه نه پویږي پی وان تفخم بعد ما اميل ايضا يكن لديهم مقبولا نر الله سير الله کې موږ سوي سو وجې دي قاعده کې درته لیکلي نو دی وای امالی نه پس کرالو نو بیا پکې وې دواړه وجې صحیح دي باریک او ډک دواړه جزري کې ورقق الراء اذا ما كسرت كذا كما او په قاعده کې مو کوم ونه وي دا شپم ځای شو په دریم ځلو سکی رښتیا کی اوس به رښتیا شي خبر ورقق الراء ذا كسر مسجلا اغرا باریک وای چې کسره پر راغلی مطلقاً بغیر د شرطونو مرتونو نه بس خو چې کسره پیراله په پټو سترګو څخه کوا ربا باری کوي څوک په دې پوه شو فرق کر تفصیل پکې نو کوم قاعده کې به تفصیل کوو ان شاء الله سو شو سبکی وذات تسکین تلت کسرا جلا چې دا کسره څرګندې مؤصله دا کسره متصله کسره سي متصله فی کلمه الرای په یو کلمه کې درازه را متصله سره وای چې یو کلمه کې راغلی وخلا من حرف الاستعلاء بعده او خالي د غرا د غټ حرف نه پس د دې نه وروسته د غټ حرف هم نه وی راغلی موس والا داسې غټ حرف چې په یو کلمه کې الکه پوه شوې که نه ها اما چې کوم خبره درته وکي هغه درته د بشیر کې ذکر کی الله اکبر الله اکبر المفید داسې کتاب دی چې د سرو زرو په وبو باندې ولیکل شي کنه دا به ډیره بهتره خو چې څوک د دې د قدر نه خبري ګور په دې یو شرک در لا غټول شرطونه راجمع کړي راجمع کړي کنه علامه جزري سے پسې د راستل په پټه دا چې چلو شي نو چون کې نو جنان چې د مخامخ ذکر کړي دایم در ل ذکر کل چې راڅ شه ده ساکن ای مخ کې د کسرې نو دا کسره به متصله می اصلي به می او اخر کې ذکر د غټ حرف تراغله غره به جدا کلمه کړي او کلمه کې به ال براډه کړ اګه جدا کلمه کې بیا براسي نه دی وای رستو ته داسې غټ حرف نه چې څه شي ورپسې په یو کلمه کې جدا کلمه کې دراغلې کنه لکه څوک په دې پوه شو په معنا پوه شي بیا وکم پوه شي کنه اے وذات تسکین نو غرا چې باغی سکونی تلت کسرن او راغلی رستو د کسرینا کومې کسرې نه چې هغه کسره اصلي جلا ظهر سرګند شوی موصلا فی کلمه الرا متصله په کلمې دراکه وخلا من حرف الاستعلاء او خالی د حرف استعلاء غټ حرف نه بعد چې پس د دې راغلي موصله په یو کلمه کې دا غره به باریکه لکه فصبر صبره تحریک ده ولي غټ غټ تراغله خو بل کلمه کوي سو قیدونه ولګول یوې دا ولګول چې دا دا دا کسره به متصله عارضی کسره باندې اپ یو کلمه کې به سر راغلی پوه شئ که پوه نه شوئ دې ډېر تفصیل مو کړی دا اختلاف په فرقین کې د کسرې د قاف د وجه راغلی و فرقتن فخم بلا خلافی او فرقتن خو په پټو سترګو راډکه کړه اے فرقتن ولې به راډکه وایو ځکه وروسته د غټ حرف په یو کلمه کې راغلی او کسره پې نه ده فتحه ده نور په فرقين کې دوه وجې دي خو په څه کې دوه وجې دي وصل کې که وقف کې وصل کې وقف کې پکې صرف ډکواله دي چا وقف کې دوه وجې ذکر کړی صحیح نه دي وفي سكون الوقف رقق ان تلت دا ده کنه اوس که را په اخر د کلمې کې نو دا به مرقق وي فی ثلاث حالات دا خبره کوي را چې په اخر د کلمې کې دا به باریک وایو فی ثلاث احوال دی وای وفي سکون الوقف رقق ان تلت کسرتن اے را باندې دی وقف کو مخ کې ته کسره د باری کې وایا دا ورچا د پته ځکه د وقف د وجه را ساکن شو مخ کې ته کسره دا لکه مثال به څنګه قدیر قد قدیر من اساور د من اساور و تشاور د تشا نه نه دا د مده پوه شئ کنه وی وفي سکون الوقف اچې کلا را ساکنه د وقف د وجه یعنی سکون عارضی رقق باریک کلا ان تلت کثرتن کرا راغلی و پس د کسرې نه صحیح شو او ممالا یا برا کې اماله شوی و نو دام بیا په وقف کې باریک وایا اے دا ټکه بداسه وې کسرتا نو ممالا کسرتا نوم مالا او بیا وسنګه او ممالا نو او ممالا نو یا سکنت او ممالا یا پکې مال شوی په وقف کړه د غراب مبارک ما ته وګوره من انصار ده کنه یا مع الابرار ده یا مثلا الدار ده النهار ده اوس بدی کې موږ څه کو وقف کی اماله کو دريمه دريم به کما يا موږ کما را باری کوي وقف کی چې مخ کې دی یې ساکنه برابر خبره ده کې یا ماده ده کې یا لین ده اے بصیر څنګه را دی ولي وقف کې ساکنه مخ کې دی یې ساکنه را دې ځکه باری کا وقف کې چې مخ کې دی څه ده یا یې ساکنه ده دارنګي خیر اوس دلته دا خبره کوي که چرته را د وقف د وجي ساکنه ده او کثرت مخکې نشته بلکې مخکې هم د ساکن دی په دریم حرف کثره ده هم صحیح ده بیا به هم باریک کوي پوه شوئ که نه را د وقف د وجې ساکنه ده مخکې ته ساکن دی په دریم حرف کثره ده هم صحیح ده را به څه وایو لکه حجر څنګه اوس را ساکن شو مخکې جیم ساکن دی او د جین مخکې په حا باندې کسره ده را بس باریک وایو حجر څنګه وایو څوک په دې پوه شي دی وای ولا يضر الفصل او zarar نه ور کوي ترقیق دراته الفصل فاصله څه فاصله بین الکسر په مند کسری ور را او په مند را کې چې فاصله پس سر راغلی به ساکنن په ساکن سره ما ته وګوره د کسری او د را په منځ کې ساکن دی فاصله ده کنه ده لکه حجر په دې کې د کسرې او د را په منځ کې د جیم هغه سکون دی دا را ته ضرر نه ورکوي بیا به هم راسه که څه وي باریکه به بیا به هم راسي څوک پرې پوه شو په دې ولا یضر الفصل ضرر نه ورکوي فاصله بین الکسر والرا پمند کسری او درا کې به ساکنن په ساکن سره چې دا فاصله په ساکن سره راغلي نو دا ضرر نه ورکوي څه ته ضرر نه ورکوي باریکوالي د را ته بیا هم را څه ده باریکه ده كعين القطر قاف باندې کسره ده او دا فاصله راته ضرر نه ور کوي رب باری کوي صحیح ده خود چې کوم مثال ذکر کړه کنه په دې کې دوه وجې دي اب تاسو ته سبا ان شاء الله په قاعده کې راشي جواز الوجهين په عین القطر کې دوه وجې دي سو وجې دي دوه وجې دي د دې په شان یو بل کلمه راځي مصر وای اند دې غونته ده هغه کې دوه وجې دي ولې منځنی حرف غټ دی دا کوم چې ساکن دی نو دوه وجې شوي پکې په عین القطر کې دوه وجې دي اول به باریک وي بیا به ډک وي اوس مصر کې دوه وجې دي خو هغې کې الټه د دې دي هغې کې باول څه وایو ډک بیا به څه وایو پوهېږئ که نه پوهېږئ میوسر ډک وایي میوسر خدا نه چې ورسره را به نری کې را به نری کې نه چې نه هغه یادوم دا سواد چې مصر شیخ متولی وی واختیر ان يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل غره دا دا چې پرا باندې وقف وشي لکه څنګه چې وصل کې په دې سدي کم حرکت تر اول بیا وقف پکار دی نو په القطر باندې کسره ده که را باندې کسره د باریک ویل کی که ډکه وصل کی نو که وقف بروم د حکم په باریک ځکه وقف بروم یا کسره کی کیږي یا په ضمه کې مقصد دا ده وای وقف بروم د پراو کو نو څنګه وصل کی وي که وصل کې ډکه په روم کې ډکه که وصل کې باریک ای بروم کې باریک پویګه کنه پویګه وای ورومها که حال الاتصال وقف بالروم پر را داسې ده لکه که حال الاتصالي په شان د حال د وصل څوک په دې پوه شو اے فیغفرو تقریر خو شته سی به وایم تقریر ثابت کړی را د پاره خو مبالغه به نه کوي تقریر خو خامخا دی ا تقریر پر راګه کیږي د انحراف د وجه صحیح شو وما خلت من موجب الترقيق فحكم التفخيم بالتحقيق دا غدا سي خبره تاسو له یاد ها باریکوالی پکې اصل نه دی نو چې باریکوالی پکې راځي نو څه سبب به وي نو دا سببونه چې وایي کوم تا واورېدل په دې کې به راسي باری کوي او دین علاوه به بډه کوي او یو ما خلت من موجب الترقیق او اگر چې خالی وي د سبب د ترقیق نه سبب د ترقیق پکې نشته فحکمها التفخیم بالتحقیق نو بس حکم دا غي څه د ډکواله ده بالتحقیق په تحقیق سره په مضبوطی اثر وای دا خبره وره چې سبب د ترقیق پکې نشته نو ډکه بره نه نشي مال دې باندې هم ماشمانم پوي چې ته مور نین هوګې بینو ها اجودنی نو ویخ بینو اجنر نینو خزا بینو ته پوه نه شوې نو چې را کې څه شی دی سبب د باریکوال نشته نو څه بای دکه بای